نو دې دا کې مونږ وی چې د اهدنا د هدایت غمانی مو کړی او په دې ځای کې چې کومه معنا راتله د ثبات او د کلکوالی یا د تفصيلات خودلو او د صراط مستقیم معنا او د صراط مستقیم مصداقونه په قران کریم کې چې هغه څه ته ویل شوی دی قرآن کریم ته صراط مستقیم ویل شوی دی، توحید د ربوبیت او د الوهیت ته، د انبیا علیهم الصلوة والسلام لارې ته، دغه رنګ د انبیا علیهم السلام اتباع ته. خلاصه دا راغله چې قرآن او سنت د الله کتاب او د الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دا صراط مستقیم دی. نو دغه داغه هغه مصداق معلوم شو بیا صراط الذین انعمت علیهم دا د اغینه بدل واقع شوه مطلب دا شو چې په صراط په دې صراط کې په دې لار د الله کې دوه صفات دي یو صفت پکې د استقامت ته د ثبات او د کلکوالی د نیغوالی ده او دویمه صفت چې کوم دین هغه پکې دا ده چې یاره د لار د صد د انعامات ده او د دې لارې په لارویانو باندې د الله جل جلاله انعامات نازلیږي دا معلومه شو او بیا د انعمت علیهم اغا منعم علیهم او انعام څه ته ویل کیږي دا غي غ تعریف مو ذکر کړو او بیا دا غي نه پس قران کریم نعمتونه څه څه ته ویل دي دا الله کتاب ته نعمت ویل شوی دی د رسول الله احادیث ته په قران کې نعمت ویل شوی د پرون ذکر کړو دغه رنګي الله جل جلاله دغه چې کوم د الله او د رسول طاعت ته نعمت ویل شوی دی د الله جل جلاله له طرف نه د دشمنانو د دغه مصیبت او تکلیف نه حفاظت ته نعمت ویل شوی دی دغه رنګ قران کریم نعمت چې کوم دی د عذابي الہی نه بچ کېدو ته نعمت ویل دي دغه رنګ الله تعالی نعمت چکم دی نو هغه غیبی مدد او نصرت ته ویل دي او دغه سی ور سره نعمت چکم دی په قران کریم کې هغه د زړه مضبوطی دل شجاعت او ربط القلب چوته وي هغه ته ویل شوی دی دا خو د نعمت هغه معنی وی او قران کریم کې دا هغه استعمال بیا که تاسو خیال کړئ مونږ د نعمت تقسیم وکړو چه انعامات دوه قسمه دی اول یو جسمانی یو دنیاوی دی یو اخروی دی اخروی خو جنت ته لوی د الله تعالی انعامات ته خو هغه تفصیلات کې مونږ نشو بیا دنیوي انعامات دي نو دنیوي انعامات چې دي دا څه خډیر دي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها لیکن دا د نعمتونه بیا په کلی طور سره دوه قسم دي جزئیات نشي شمارل یو جسمانی دي یو روحانی دي بیا که جسمانی نعمتونه دي او که روحاني نعمتونه دي دوه قسمه دي یو وهبي دي چې د الله د طرف نه بلا کسب نه حاصل شوی دي او یو کسبی دي نو جسمانی کې موهبي او کسبی او پر روحاني کې موهبي او کسبی دلته کم مراد دي مقصد ته کې دا ده چې کم مراد دي کې ته وا چې لار د هغه کسانو چې تا په انعام کړی دي په جسمانی ا په جسمانی انعامات سره چې هغه وهبي انعامات دي نو وهبي خو تاتم بدن درکړ دې ماته امرا کړې تاتم سترګې ماتم سترګې تاتم وګنه ماتم دغه کې موږ د چالار نه واړو او بهر حال په دغه کې خو ارسنګ خلق شته یو قسم داسې دي چې جسمانی کسبی دي چاله لخر یو حکومت پیدا کړی دی روپۍ پیدا کړی دی گاډي پیدا کړی دی نو دا خلک نه نه دا خو فرعون سره مو دغه نه غواړو جسمانی وهبیم نه جسمانی کسبیم نه دغه لار نه خنو د چا د روحاني وهبي روحاني وهبي خو مال امروخ را کړي تعلیم روخ در کړي بغیر د کسب نه نه دغم نه غواړو روحاني وهبي غواړو روحاني کسبي غواړو روحاني کسبي هغه دي چې مطلب هغه تاسو پرونو پیجندل چې دا علم دی عبادت دی دا تکې کنه ها یو سړی ولی الله دی یو سړی عالم دی یو سړی مجاهد دی دا پکې سخفل کسب هم کړی دی او دا الله تر طرف ورته ملاو شوی دی نو روحاني کسبي نعمتونه چې کوم دغه مراد دي ځکه موږ معنی کې څنګه ویل چې صراط الذين انعمت عليهم لار د هغه کسانو چې تا په خاص انعامات کړی دي خاص انعامات عام نه خاص والا زمون ته پکار دي خاص بیا کم دي غیر روحاني کسبي انعامات دي او بیا دغه منعم عليهم سوق تین په دغه مرتایاتونه وقول چې په چا چا انعام شوی د خلاصې دوه تراله سوتا دوه تا انبیاء علیهم السلام او صحابه انبیاء علیهم السلام هغه انبیاء او صحابه شو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا هغه لارې ته سنت وای دا هغه لارې ته سوي سنت وای او د صحابه هغه لارې ته کوم دنو جماعت وای صحابه او ته جماعت د صحابه وای نو شو بس اهل السنت صراط الذين انعمت عليهم لار د منعم عليهم صدا لار د اهل سنت والجماعت تا صحیح شو او بیا مرته پاغي باندې حدیث پیش کړو چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي یو فرقه به بچ کیږي هغه کومه فرقه ده ما انا علیه و اصحابي چې پاغي باندې زیم او زما صحابه دي کلا نو دا خو تر دې پوري هغه خلاصه مې بیا تقریبا را تکرار کړه نو دغه صراط الذین انعمت علیهم او هغه معنا مفهوم دغه چې کوم دی هغه مفهومي هغه دا شو او خیمون ته د کتاب او د سنت لارا لارا د پیغمبر او د صحابه دا دا دا دا څه شو دا هغه بل معنا شو خاصرات الذين انعمت عليهم دا بل معنا شو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اوس غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا غیرو چې ده کنه نو دی کې دا اوس بل صفت دغه خلکو بیانې یو صفت خدا چې ته په انعام کړی دی الله دویم صفت یې څه دی چې غضب په نه دی کړی شوی او ضالین نه دي ګمراه نه دي دا دویم صفت شو دا دویم صفت شو اوس غیر المغضوب دا غیرو چې دی نو دا صفت دی یا بدل دی د الذین نخا علما ملګری په دې پویږي چې دا غیرو چې دا بدل دی یا صفت دی په صفتیت کې دغه دی مالک غوند کلام چې کوم دنو غشته دی البته بدل چې کوم دنو په بدلیت کې لک کلام شته دی په صفتیت کې چې کوم دنو غ اتفاق دی چې دلته غیرو صفتی دی دا صفت ته د الذین لپاره ښه د الذین لپاره اوس چې د الذین لپاره صفت شنو ګوره معنی به داسې کوي درته معنی خېمه اوس پورې چې تاسو کومه معنا کوله هغه معنا فقط ابن کثیر کړی دا ټول مفسرین او سره داسې په جګړه دي کنه چې د ځان اړې پکې زور وی ولګوي اوس پورې وتا سو معنا داسې کوله ما ته پته لګي غیر المغضوب علیهم نلار دا کسانو چې غضب کړي شوی د پاغي باندې د معنا نه دا معنی ابن کثیر کړي دا غریب وته توجیه کړي دا فقط دا خلکو د پاره چې کم خلک دا معنی کوي نو غریب وته یو تکلف کړي دی او دې ځای کې بیا دا ویلی چې لکه دا خو د مضاف تلان دی داخل د صراط الذین انعمت علیهم دا الذین صفات څنګه څنګه پکې غیرو کې تا بیا معنی دا هغه د تا خو دا هغه د لاندې راځي خو د الذین صفات دی نو بیا هغه غریب پکې دلته کې غیر صراط لګول دی چې کله کله د مضاف ته لاندې راځي خو بیا مطلب دا دی چې مضاف سوی په تقدیر د مضاف سره وي بیا پکې مضاف راو باسي مرا او باسا معنی خپل او معنی سره اصلي معنی او اصلي معنی دا ده ګورې زمانہ کوم صراط الذین انعمت علیہم لار د هغه خلق چې تا خاص انعام کړې د پاغي باندې غیر المغضوب علیہم او نه دی غضب کړی شوی نه لار دا کسانو نه او نه دی غضب کړی شوی پاغی باندې او ولد ضالین او نه دی گمراه غوی دا سه معنی دا الذین صفات سے نو معنی به دغه شانته کې لار دا هغه خلقو چې هغه باندې تا انعام کړی دی غضب ته نه دی شوی او گمراه نه دی پوه شئ په لوسو په دې دوړ مانو کې فرق دی صحیح شو کنه نو دې کې بدغه کوي تاسو بدا معنا کوي خه معنا صحیح دا ده دغه معنا کې دغه بل معنا کې مارته وی ابن کثیر چې کومه توجیه کړی دا مفسرین ټول وی تکلف ته نه نحو د دې نه قواعد عربیه نور د دې چې کوم ده نو دا اجازه ورکړي چې دا معنا وکړي نو په دې وجه باندې بدا غیرو دغه اخلیخه دا اوس د هغه منعم علیهم خلقو چې په کوم خلقو باندې الله تعالی سره کړ د انعام کړ دی د هغه منعم علیهم خلقو دویم صفت بیانې دویم صفت او دریم صفت خو یو صفت ورله ثبوتی بیان کړو صفت ثبوتی یعنی هغه صفت چې هغه ورته ثابت کړو هغه دا چې انعام په شوه انعام په شوه دویم صفت سلبی دی نفی کوي اتنا غضب په نه دی شوی پوه شو گمراه نه دی د صفت سلبی وای ښا نفی کول چې پکې راځي منفی کول چې پکې راځي نشته دی نو داسلی دغه صفت سلبی وای غیر المغضوب علیهم نو نه دی غضب کړي شوی پاغي باندې مغضوب د غضب نه ماخوذ دی غضب څه ته ویل کیږي نو غضب ګوري په سړی کې چې سړی انسان ته نسبت شي نو په انسانانو کې غضب ویل کېږي ثوران النفس عند الانتقام ثوران النفس عند الانتقام د نفس را پورته کیدل دی په وخت د انتقام کې او پښتو کې ورته اوس مونږ او تاسو بلډ پريشر وایي څه ورته وایي انګلیش کې دی خو لکه دا فشار ورته افغانان وایي بلډ پريشر وایي او خاطر بس دا بلډ پريشر قتل سي دي ته غضب وایي دي ته څه وایي دي ته غضب وایي دي ته قار وایي دي ته غوسه وایي دغه چې کوم دنه دغه ته غضب ویل کیږي خدا چې کله باندې ته نسبت شي چې کله الله ته نسبت شي نو بیا د نه تسخط غصه پوه شو کنه تسخط خفقان او عذاب هغه ته مراد دي صحیح شو خو الله تعالی کې چې دې کوم معنا ده نو هغه بس کما یو خو بشانه تعالی څنګه چې د الله د شان سره خای بس حقيقي معنی هم ده خداغه مطابق داغه سره غضب دی ښا هغه غضب کوي په خلکو باندې اوس دا شو د غضب خو دغه معنی شو چې غضب دې ته ویل کیږي او بل رستو ضلالت را روان دي ضلالت ست ویل کیږي نو ضلالت گمراهی ته ویل کیږي صحیح شو اوس د غضب سره نور ټکیم دی ښا د غضب سره یو ټکه د سره د لعن دی د سره لعن لعنت پیته نه کنه دویم ټکه انتقام دی دریم ټکی عذاب دی څلورم ټکی سخط دی څه ټکی دی سخط په عربی کې سخط استعمالیږي سخط هم غصې ته وایي اوس دا څلور ټکی دي خو دې کې فرق دی لعنت دی ته وای چې څوک د خپل رحم او رحمت نه وشړي صحیح شو غصه پکې شته خور دی غصې د وجه نه بیا څوک د رحمت نه وشړي انتقام دی ته وای چې ته هغه له سزا ورکې او بد غني هغه بد غني هغه ته غوسه راځي نفرت ته نه کیږي باندې د نفرت پکې پرته وي او عذاب هغه حالت ته ویل کیږي چې سزا خو ورکې خداغه د خلی عذوبت د خلی خوند خراب کی مطلب دا دی ښا عذوبت خوګوالی ته وای د خلی هغه خوند ورلزایل کو دغه ته عذاب وای او سخت هغه غصه ته وای چې په هغه کې ور سره خفګان وي غصه هم يم درته او خفه هم يم درته پوښوي نو دې تاسو ویل کېږي ته بیا سخت ویل کېږي دا سلور ټکی به قران کې ځای پر ځای راځي خو سوره فاتحه دا د ټول نه داس یو دغه ما تاسو ته ویلو دا صورت پشان د متن دی نو چې د متن غوندې دی نو په دې کې هغه الفاظ استعماليږي چې هغه په ټولو کې جامع په ټولو کې سي جامعي غضب په دې ټولو کې جامع دي غضب په دې ټولو کې جامع دي نو ځکه په سورته فاتحه کې په سورته فاتحه کې ورته سره وړو لفظ د غضب راوړو لفظ د غضب راوړو خو اوس دې دا کې تاسو وګورئ دا سوي چې صراط الذين انعمت عليهم لار دا کسانو چې تا په انعام کړل خدا ته نه وی چې غیر الذین غضبت علیهم غیر دا غا کسانو نه چې تا په غضب کړی دی تا په غضب کړی دی بلکې وی غضب په کړی شوی دی غضب په کړی شوی دی دا ولی دی انعام کې خلاصیغه ده مخاطب او دا د معلوم ذکر او چې تا په انعام کړی دی د دې د پاره راوړه چې دا منعم د دې منعم د عظمت د منعم علیه په عظمت باندې دلالت کوي چې چا په انعام کړی دی الله کړی دی او الله خو ډیر لوی دی چې په هغه چا نعمت کړی هغه بم ګوره غټ غټ خلی هغه بم سي نو داغي عظمت ته نه معلوم شو داغي عظمت پاتې شو دا غضب غیر المغضوب علیهم نو پدې کې دی طرف ته دغه نشته ضرورت نشته چې غضب په مطلب دا چې تا کړی دی ځکه چې مطلب غضب د الله د طرف نه دی او بل دا خبره ده چې دا په صيغه مفعول سره ذکر ذکر کوي چې دې ته التفات نه کوي دې عظمت خو نه ذکر کوي کنه د دې لویواله نه ذکر کوي چې دا خلق د نوچت خلق دي دا خو چت خلق نه دا خو ذلیل خلق دي دې د وجه نه دې ته صيغه د اسم مفعول استعمال کړه او وی چې غیر المغضوب علیهم دا یو بل دا خبره ده چې د منعم علیهم خو تذکره کوي دا غي تذکره کوي ځکه هغه خلق دي نو د خو خلق خلق تذکره کوي او چې کم بد خلق نو دا غي خلق نوم نالي خو بس دغه شانت نو ځکه الذين انعمت عليهم يلتقي او دلته کې المغضوب عليهم چې غضب پکړه شوی چې هغه غضب په کړه شوی دی الکه غضب 50 شوی دی چا په کړه دی دا ذکر ذکر نه کوي چې دا اشرار خلک دې ته التفات نه کوي ورکه کړه دی نو غستل خو شو کنه خلک کړه کړه چې امړه غسره هغه سره بس نو نو مینالي دا معنا دا دی وجنه چې کوم دنه غیر المغضوب علیهم راوړو درېمه خبره دا ده چې الت صراط الذين انعمت عليهم انعام فقط د الله د طرف نه وي فقط د چار طرف نه وي د الله د طرف نه او غضب چې دی غي واز د الله د طرف نه نه غضب کله د الله د طرف نه کله د ملائکو له طرف نه دا الله تر طرف چې سره ملائکه شي او سره مخلوق شي ټول څه شي هغه باندې غوسه شي او غضب پر راشي نو په دی وجه باندې دی دا کې الله ته نسبت نکو او چې مطلب غیر المغضوب علیهم څلورمه نقطه په علماء دام بیان کړی دا چې الله تعالی ته به نسبت د شرونو نه کې نسبت د خیرونو ورته کې ادب دار اعلان چې وی دواړه دا غره طرف نه خو نسبت د خیر به ورته کې او نسبت د شر به ورته نه کې لکه ابراهیم علی السلام چې ادبناک ته کنه ابراهیم علی السلام ادب ساتي نو سوي و اذا مرضت فهو يشفين و اذا مرضت فهو يشفين کله چې زه مریض شم نو هغه ماته شفا راکړي دا نه وای چې و اذا امرضني چې کله هغه ما مریض کینو فهو يشفين هغه بیا ماته شفا راکړي نه نه هغه د مرض نسبت هغه ته نه کوي الله تعالی ته بلکې څه وایي واذا مرضت کله چې د مریض شما نو په هو یشفین هغه ماته شفا راکړي نو شفا خشه د هغه نسبت الله ته وکي او مرض خو دغه دی نو بیا د هغه نسبت ورته ظاهرا نه کوي تاسو پوه شئ غیر المغضوب علیهم چې نه دی غضب کړي شوی په هغه باندې ولضالین او نه دی هغه گمراه نه دی هغه گمراه گمراه د فارسی د فل ته چې مونږه معنا کو پښتو کې بسوای ورکلارې څه شي ورکلارې چې لارې ورکه کړې ده لار ته ورکه د ناغه ته سویل کیږي هغه ته دوال چې کوم دنو هغه ویل کیږي صحیح شو ضل یضل ها ضلالتن و ضلالن دا گمراهی څه ته ویل گمراهی لار ورکول اوس دا ضلال چې کوم دی نو په قران کریم کې دا په عربی ژبه کې په ډیرو معنی تقریبا په لسو معنی راغلي دي په قران کریم کې ضلال په مختلفو معنی راغلي دي په معنی د نسیان هیرول سره مرضی معنی د سر راضی نسیان هیرول یو شی د نویش لکه سوره بقره آیت نمبر 282 تاسو راو باسه سوره بقره آیت نمبر 282 ا سورته آیت مداینه ورته وی کنه یا ایو الذین آمنوا اذا تداینتم بدین هغه کې چې کله تاسو راکوس شي خو کافي وراکو دي آیات هم ډیر غټ کنه پیدا مو فإن لم يكونا پیدا مو کړو فإن لم يكونا پاغه آیات کې آیات غټ آیات ته پاغه کې منځ کې راځي فإن لم يكونا رجلين دا ټکه په وګورئ تاسو آیات مې نه ته فإن لم يكونا رجلين کچرته نو دو سړی د گواهی د پاره گواهی لبد دو سړی مقرره که دو سړی نو نو فرجل و امرأتان نو یو سړی دی بیا او امرأتان او دو بو سره خزی شي ممن ترضون د اغه نه چستا سو خو خو من الشهدا د گواهانو نه ولی دا یو دا دو خزی ولی شوی دا دو خزی ولی شوی خزه ولی یو نه شوی هغه کې چې مونږ هغه دغه کړو بالکل ادا سي قصه وا نو دا وته رايات کی نو دلته کې ضلال لا انت ضل ضل يضل څه سره په مسمانی سره دی په معنا د هیرول سره دلته به د هیرول معنا کوي دا څه نه چې دغه تلانه چې یو وخت د گمراه شو کې د چې بلم گمراه شوی دا څه پته لګي کله چې کوم دی نو ضلال ویل کیږي په دنیوي امورو کې ناپوهي په دنیوي امورو کې څه شه دی ناپوهي ښا لکه سورته یوسف راو باسي آیت نمبر 7 آیت نمبر 7 یوسف یوسف آیت نمبر 7 خاجی 8 ته ها خا ال تک سوئی آیات سر نہ سنگ دے اذ قالوا ليوسف یاد کا پاغه وخت چې اوې دی رونو د یوسف علی السلام ها اذ قالو چې وی دی رونو د یوسف علی السلام ویل یوسف خامخا دا یوسف علی السلام چې دی و اخوه اورور ددو احب هغه دته هغه ډیر خوخت اله ابینا پلار زمونږ ته ونحن عصبه او حال دا چې مونږ یو مضبوطه ډله یو مونږ ها خائلا ابینا پلار زمونږ ته مننا زمونږ نه زمونږ نه وته زیات وخت وی دا یوسف اوروري ونحن عصبه او حال دار چې مونږ یو مضبوط ډله یو نو ویسه چل چې مونږ مضبوط ډله یو نو ان ابانا یقینا دا پلار زمونږ چې دی لفی ضلال مبین اوس دا سینې دل ترا چې وا چې پلار زمون په گمراهی ښکارا کې دی دا مودودی معنی باندې خبر اورا سي دی کنه ځکه پیغمبر ته چې د گمراهی نسبت شه دیم پس لاړل چا پښه دا هم بیا کافر شو ان ابانا یقینا پلار د مونږ کړي لفی ضلال مبین په سادهګۍ ښکارا کړي زمونږ دا پلار خو په دنیوي امور به یې پوریږي نه د دنیاوی کارونو باندې اړه کوي نه ځوانان مونږ یو کارونه ورله مونږ کو او رو مینه چې کوم دنه د یوسف او داغه درو سره دا نو سمانه به کوي سادگی د دنیاوی امور کې بے خبری د مونږ د خپلار خو په د دنیاوی امور نه ډیر بے خبره سړی دی دا دوی داسې وای ښا صحیح شو دا رنګي په محبت کې سدي په محبت کې چې کوم دینو هغه مکمل سکه دل دي فنا کې دل دي په محبت کې سکه کې دل دي فنا کې دل دي لکه دا سورته یوسف 95 نمبر آیات راو باسي 95 نمبر ولما فصلت العير برن فلور فلور نمینه ګوري او هر کله چې جدا شو قافله د آبادو د مصر نه اے یوسف علی السلام رونه رااله لغه ټول سفرونه خوشو اخیری پیره کوته یوسف علی السلام خپل کمیس ورکړو وې زید د ما بابا له یو صحیح صحیح شو نو چې بابا له کمیس راوړو نو قال ابوهم او اقلار د دوی لا انی لا اجد یوسف ریح یوسف یقینا ز محسوسو مبوی د یوسف علی السلام ال تد مصر نه لکا فلر روانه فدلت یعقوب علی السلام وی و ما ته خود یوسف بوی راځي خوشوی لولا ان تفندون کچرت تاسو ما ته نسبت د کمقل توب نکوي نظر ته غره دا خبره کومه قالو دی ورته وی تالله قسم په الله دی بابا انک لفی ضلالک القدیم یقینا ته خو پسکی دا سنی چې پاغه پخوانی گمراهی کی نو بابا چې تنه په عمرم گمرانو پیغمبر د الله تعالی انک یقینا ته چې لفی ضلالک القدیم پاغه مینا پخوانی کی ډیر پخوانی مینا کې ته خو پاغه مینا کې بالکل فنای خو شو کنه هغه د یوسف مینا تاسو راوسم پګړه کې چرته د یوسف چرته پوه شوې نو دلته د مینې معنی ده څه معنی ده د مینې معنی ده نو هر ځای به خپله معنی کله به محبت دا ضلالت چې کوم دی په معنی د حبط الاعمال راځي حبط الاعمال اعمال بربادېدل اعمال بربادېدل ښه لکه سورت کهف آیت نمبر 56 تاسو راوباسئ آیت نمبر 56 راوباسئ په دنیا کې عمل برباد دی د عمل هیڅ فائدہ نشته دی وهم يحسبون او حال دا چې دوی ګمان کوي انهم يحسنون صنعا چې دوی خو خکار کوي د دوی ګمان دا چې مونږ خو خکار کوو خو حقیقت دا چې دوی سړي د دوی عمل برباد دی عمل تباہ دی دې ته حبط الاعمال وایي خا دلته کې راځي قال فما بال حقوقني اولا د آیات مخکم پتا سو مارا استو وی وت فرعون سحال دغه په خوانو پیړو زمونږ د پلارانو مشرانو سحال یاره ته سوا استاساتی دغه قال ورته وی علمها عند ربي في كتاب علم داغي زما رب سره د کتاب کې لا يضل ربي نه غافل کیږي رب زما دا نه چې نه گمراه کیږي رب زما دا معنی ونه کوي لا یضل ربی نه غافل کیږي رب زما ولا ينسى او نه کس شي هیریږي صحیح داغه هغه دغه دی صحیح شو دا دغه شو کله چې کوم دی نو ضلالت راضی په معنا د مقصود نه اړول د یو شاخ هر چا خپل خپل مقصودی کنه خود چا الہ باطلی د چا الہ حقی د اغینا اړول تسویل کیږي کله ضلالت اغی تویل کیږي لکه سورت فرقان آیت نمبر 42 او باسی اتلسم سپاره دا دغه کې نلسم سپاره کې سورت فرقان آیت نمبر 42 دغه نو سماده نو سماده راځته پیدا مکړو ان کا دا ان شاء الله د کا د نږدې ده دا پیغمبر لا یضلنا بیا ضلا لا یضلنا چې مونږه واړی دې دا کې بس معنا کې دې دا کې بده گمراه کول معنا نه کې لا یضلنا نږدې ده چې دې مونږ واړی عن الہتنا د خپل خدایانو نه دې مونږ د خدایانو نه اړی ښا خو چې دې مونږ لولا ان صبرنا علیها کچرته مون نو کلک شوی په عبادت د دې خپل معبودانو باندې که مونږ د دې په عبادت مضبوط نه وې کلک نه وې د بوس مونږ اړو لیو ښا پوه شوې نو دا دغه کوي خجی بل چکم دے نو کله قران کریم کې ضلالت براشي خو په معنا د عدم اطلاع په نتیجه باندې نتایج نه به خبروم نتایج ماته ندی ما نه نتایج نه به خبری د نتایج نه به خبری انجام نه به خبری لکه سوره شعراء سورت شعراء راو باسی آیت نمبر 21 ښا نو لسمه سپاره کې د شعراء آیت نمبر 20 ته ښا ها دا موسی علیہ السلام راغې اے موسی علیہ السلام راغه د فرعون په دربار کې دعوت شروع کړ موسی علیہ السلام په دینه مخ کې دوی هغه سړی وجلې پولیس وجلې ا پولیس چې وجلې نو فرعون ورته وی وفعلت فعلتک التي او تا کړو هغه کار هغه چې دې کړو دا دا ولې دا دمر پکې نه یو خبره کیدا به ان شاء الله راشي موسی علیه السلام ته الله تعالی وی تعالی سلطان مبین در کوم صدر کومه سلطان مبین نه سمورات دی باندې هغه کې ډیر اقوال دي خو یو واضح قول دار چې روح ته مراد دی الله موسی علیہ السلام ته دور روب ورکړ چې فرعون اوس ته قصه نه کوي چې چل وکړو قتل وکړو قاتل نه نه دانش ویلې وای وفعلت فعلتك التي فعلت ا پوښ کنا او تا کړو یو کار چې هغه کړې دیو پوښ او وکن وانت من الكافرین او ته خود نعمت د ناشکر د ناشکر د نعمت نه ما در باندې دور دغه کړو کور کې مرالوي کړو او تا زما سړی وګټلو نو موسی علی السلام ورته سوئی قال وی ورته موسی علی السلام فعلتها ما کړو دا کار بالکل اذن په دغه وخت کې وانا من الضالین وانا من الضالین دا نه چې دا موجودی معنی وکي چې زه گمراهم په دغه وخت کې زه سوما گمراهم او هغه په دغه وخت کې موسی علی السلام د غلطی شوی و نه نه نه سړی حربي کافر وجلې دی خو شو کنه پس چې غلطي شوی دا غو ان شاء الله په خپل ځای باندې مونږه خو واضح کو چې موسی عليه السلام څه صحیح کار کړی خو شو وانا من الضالين او زه په دغه وخت کې د بے خبر نه وم ما ته نو پته چې د دومره صاحب کو نه کې نیولې چې یو سپور کم دی عمر کې خو شو کنه مطلب دا ښه مطلب دا دی چې ما ته د څه پته و چې و انا من الضالین سره نتیجې نه به خبرم چې په یو څوک سره لاړو په سره کې خودن و انا من الضالین زه د به خبرونو په نتیجه باندې ما ته نتیجې څه پته و چې سړی دومره در سا ورته پوښوي نو دا کار معنی په دې شکل شوی پوښوي کنه خا نو د ضلالت معنی مو پیژندې کنه د دلالت تقریبا اته نه اطلاقات راغلي یو خدای معروف معنا نه چې گمراهی ده د نسیان په معنا راغې د محبت په معنا راغې د عدم په دنیاوی امور کې د بی خبرۍ په معنا راغې د اعمال د بربادۍ په معنا راغې د غفلت په معنا راغې د مقصود نه د اړول په معنا باندې راغې او په یو سیس په نتیجه باندې بی خبري په دې معنی باندې راغی صحیح شو کنه ولضالین او نه لار د گمراهانو دا خو معنی شو اوس دادی چې دا غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا مغضوب علیهم څه دی او دا ضالین څه دا ضالین څه دی دا مغضوب علیهم څه نو تفسیر کې دغه کې دا تفسیر کې حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مغضوب علیهم هم اليهود صحیح شو والضالون هم النصارى مغضوب علیهم یهود دي او ضالین سدي نصارا دي ولی نصارا په صفت کې دا راغلي دي نو داغي نه يهود مراد او د دین سم مراد نصارا مراد حدیث کې خدا راغلي امام رازی وای امام رازی وای مغضوب علیهم چې دي نو وای دا سوق دي وای دا هغه خلق دي چې په عمل کې خطا شوی دي په عمل کې څه شوی دي علم سید علم وسرشته په عمل کې خطا شوی او ضالین هغه څوک دي چې هغه په علم کې خطا شوی دی په علم کې څه دی خطا شوی دی نو یو سړی په علم کې خطا دی علم یې صحیح نه دی یو سړی داسې چې علم یې خو صحیح دی خو بیا زیاده نور خطا شو بعد وایي چې و مغضوب علیهم هغه څوک دي مغضوب علیهم هغه څوک دي چې هغه په خطا شوی نه دي هغه زیاده نو عنادن دا کار کړي خپوی دي او ضالین هغه څوک چې هغه کې جهل دي ضالین هغه څوک دي چې هغه معنی ته تقریبا بعد وای مغضوب علیهم چې دي نو وای دا کفار دي دا څوک دي او ضالین چې دي نو دا نصارا دي ټیک شو اوس سوال راغی سوال دا راغی چې ښکارا معنی چې کوم ده په حدیث کې رااله ښکارا معنی په حدیث کې رااله کړه نه چې حدیث کې رااله نو بهترین تفسیر خود حدیث ته نو د حدیث نه پس چې کوم دین یو سړی را پاسی او بیا وای چې نه مغضوب علیهم نه دا مراد دی د ضالین نه دا مراد دی نو دا څنګه چل دی نو پدې کې چې کوم دی یو جواب خو ابن کثیر په حاشیه باندې حوینی په غ تعلیق کې کړی دی هغه وای چې دا ما دا نور تفاسیر ځکه شوی دی چې کم تفسیر چې دا نبی صلی الله علیه وسلم نه منقول دی حدیث کې راغلی دی نو پاغه حدیث پاغه حدیث په سند کې عباد ابن حبیش راضی او عباد ابن حبیش سند هغه ضعیف ته نو په دې وجه باندې سند ضعیف شو نو د سند ضعیف نه پس مفسرین خپل خپل لار شروع کړل صحیح شو منګ وای دا جواب دوره کامیاب نه دی حدیث کې معمولی ضعف راغی قران تایید کوي کنه چې مغضوب علیهم یهود دی فباء بغضب من الله قران کریم تایید کوي کنه چې ضلوا واضلوا ها ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل چې نصارا ضالین دي نو بس خبره برابر شوه نو د ضعیف حدیث کس حدیث کې لږ ضعف رام غیر نو خبره نه بل دار چې عباد ابن حبیش داس دغه نه دی ضعیف نه دی ابن حبان توثیق کړی دی نو داس دغه په نه کیږي نو بیا څه جواب بکې یاره چې د حدیث نه پس د بل تفسیر کې نو څه جواب بکې جواب دا دی چې د تفسیر اقسام پیژنه صحیح شو کنه خا اقسام خو بچر ته پیژنم په بیان کې خو یو قسم یو پیژنه یو قسم څه دی یو قسم ته وای تفسیر تمثیلی څه دی تفسیر تمثیلی تفسیر مثالی تفسیر مثالی داسې دی چې زه ستاسو وایم چې یاره انسان نو ته وای انسان سوق تل لکه انسان څه شی دی نو زه ته وایم لکه زید نو بل ورځ مفتی صاحب را پاسې دی وی انسان لکه عمر نو ته ته وای چې لکه بل ورځ خو شیخ صاحب وی چې انسان زید دی او تر علی عمر دی دا دې سلانجه جوړه کړه خو شو کنه نه نه د چې انسان ما چې انسان زید وی نو دی دا مخالفه خبره نه چې انسان دی عمر وی انسان دی بکر وی انسان دی فلانیم وی انسان دی فلانیم ډیر خلک کې دی شي خو دا تفسیر مثالی دی یو مثال مې درکو مثال په خبره ورته دی کنه د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم حدیث راغلی دی نو دا حدیث په تفسیر کې په تفسیر مثالی باندې محمول دی دا تفسیر مثالی دی دا یو مثال ورکړی چې یهود د دې مثال دی او نصارا د دې مثال دی ها پوه خا د دین علاوه نور څوک مغضوب علیهم کې دي شي او د دین علاوه نور څوک ضالین کې دي شي وای او ډیر شي کیږي صحیح شو کنه د قران کریم نه به مونږ د دې لګ مصداقات ذکر کړو چې مغضوب علیهم قران چاته ویل دي او ضالین قران چاته ویل دي هغه ته وای اسباب الغضب اول ذکر کو اسباب الغضب بیا ذکر کو اسباب الضلال صحیح شو کنه اسباب الغضب چې ته ذکر کی نو تا ته به پته ولګي چې او دا مغضوب علیهم صوف دي ټول به پیدنه ښا نو ګورئ اسباب الغضب یو صفت د اسباب د غضب دا دی دا د اسباب د غضب نه یو سبب دا دی چې استبدال نعم الله د الله نعمتونه بدلول پوه د الله نعمتونه بدلول او پاغه باندې ناراضه کېدل بل غوښتل کنه خ نعمت رد کول د الله تعالی دویم نمبر دی کفر به آیات الله دریم نمبر دی قتل الانبیاء سلورم نمبر چې کوم دی نو هغه څه دی عصیان نافرمانی مخالفت ته انبیاء پنځم نمبر تجاوز د خپل حد نه صحیح شو کنه د حد نه د شریعت نه تجاوز کول دا پنځه اسباب چې دي دا په سورته بقره آیت نمبر 61 کې راغلي دي آیت نمبر 61 یو شپې ته آیات تاسو ګورئ اعدام کو و اذ قلتم یا موسی یاد کا پاغه وخت چې او وی تاسو اے بنی اسرائیل اے موسی علیہ السلام بنی اسرائیل وی اے موسی علیہ السلام وی لن نصبر هرگز گزاره نکومونګه علی طعام واحد فیو خوراک باندې الله ورته سوي قال الله ورته وي اتستبدلون الذي دا هغه څه خطا څه نعمتونه د الله ورت کوي اتستبدلون الذي آیا بدل کې غواړی تاسو الذي اغشي هو ادنا چې هغه کمزور دی بالذي د صفه بدل کې غواړی په بدل د اغه سیس کې هو خیر چې هغه ډیر غوړ او بهتره دی صحیح شو اهبتو مصر نکوس شي یو خار تا فإن لكم یقینا پاغه خار کی ما تاسو هغه ضرورت کی سالتم چې تاسو غواړی زئی دل تر تناسی ځان نن ملمانه جو کړی دي خو خوراکونه خورای او دغه کیږي بس زئی دي ځان بیا لاړ شي و ضربت علیهم الذلت او اواله شو په دوی باندې ذلت تاپل ذلت والمسکنه او د مسکنت وباء او دوی گرفتار شو وس ګورئ بغضب من الله فغضب سره د طرف د الله نه هغه یو دغه دا شو چې استبدال نعم الله او سلور نور رسته کده ذکر کئ دا ولی په غضب وشو ذالک دا غضب په ذکر راغی بانهم کانوا یکفرون بیاات الله چې دوی کفر کو د الله پایاتونو باندې ويقتلون النبیین او وجل به نبیان بغیر الحق بغیر د جرم شرعینا ذالک بما عصوا بلا وجدا د چې دا غضب په ذکر راغې چې دوی نافرمانی د رسولانو په رسول کړي وا وکانو یعتدون او دوی د حد نه زیات تجاوز کوونکي پنځه واړه اسباب په کې ذکر شو په دې آیات کې کنه پنځه اسباب پکې راغلي چې د غضب اسباب دادي نو تا ته پته ولګېدل چې مغضوب علیهم هغه څوک چې د الله د نعمتونو ناشکری کوي مغضوب علیهم هغه څوک چې د الله آیاتونو نه انکار کوي معجزات نه مني مغضوب علیهم هغه څوک چې د انبیاء او د علی حق مقابله کوي مغضوب علیهم هغه څوک چې د رسول الله د سنت خلاف کوي مغضوب علیهم هغه څوک چې په دین کې تجاوز کوي د ځان نه پکې شیان جوړي بدعت کوي صحیح شو دا مغضوب علیهم دغه رنګي مغضوب علیهم هغه څوک چې کفر کوي په قران باندې عنادن زدن حسدن خو شوي لکه د سوره بقره 90 نمبر آیات ګوري آیات نمبر 90 Yeah. پیدا کو بئس ما ده بئس ما اشترو به بد ده هغه شی اشترو به چې خرڅ کړي دي دوی په بدل داغه کې انفسهم ځانون خپل هغه څه دې ان یکفروا بما انزل الله چې دوی کفر کړي دي په هغه کتاب باندې په قانون باندې چې الله نازل کړي دي وګوره کفر بما انزل الله د الله د قانون انکار کول د الله د حکم انکار د الله د کتاب انکار دا سکیږي دا سبب د غضب دی اسباب الغضب نه یو دا دی یو د اسباب الغضب نه د مسلمان سړی قصدن او عمدن قتلول قصدن او عمدن قتلول ها صحیح شو لکه سورته النساء آیت نمبر 93 کې راځي تاسو وګورئ سورت نساء آیت نمبر 93 پیدا مکلو پینځمه سپاره ومن يقتل مؤمنا اسو چې قتل کی یو مسلمان متعمدا فقص باندې فجزاؤه جهنم نو زائد جزاء د جهنم دی خالدن فیها همیشه به دې په جهنم کې وغضب الله علیه الله په غضب کړی دی نو قاتل مغضوب علیه صحیح وکنا ها وغضب الله علی ولعنه شړل د رحمت خپلنا وعد له عذابا عظیما او تیار کړی د لپاره لوی عذاب پیدا مکړو دغه شو بل د حق دین نه نفرت کول هم د اسباب د غضب نه دی بل سبب د غضب نفرت د حق دین نه سورت مائده آیت نمبر 60 راو باسی شپږم سپاره کې مائده دا آیت نمبر 60 پیتم نمبر آیات ها قل هل انبئکم لیا قل هل انبئکم وای ورته آیا زه خبر درکم تاسو ته بشر من ذالک په بد سره د دینه د دینه بد دی وی دا ستا دین ډیر بد دی خدا دی یهودو وی چې ورته وی دین دی بد دی نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته د دینه بد ده تو نخم من هغه څوک بد دی لعنه الله چې الله په لعنت کړی ها نو په دې کې تاسو کته کنا چې څوک دې مل لعنه الله وغضب علی غضب پچا باندې دې چې څوک د حق دین نه نفرت کوي د حق قانون مخالفت او نفرت کوي ښا چا چې اسلامی نظام نه منظور کنا دغه مغضوب علی دغه سړي مغضوب علی بل په الله تعالی باندې دروغ تړل دروغ تړل سورته اعراف آیت نمبر 152 ها د غضب د اسبابونه سورته اعراف ته آیت نمبر دے 152 ان الذين اتخذوا العجل 152 ان الذين اتخذوا العجل هغه کسان چې جوړ کړي اوس خې خې غوس کې سو توای پوش خدای سینالهم غضب من ربهم نو زرد چې رسیږي به دوی ته غضب د رب د طرف نه و ذلت نو ذلت فی الحیات الدنیا په ژوند دنیوي کې ولی وکذالک نجزی المفترین دارنګ بدل ورکو مونږ دروغ تړون کو ته په الله باندې چې په الله سب دروغ تړي مونږ په غضب نازلو صحیح شو نو غضب بل څوک چې په الله دروغ تړي ښا په الله دروغ تړي الله کرا پاسی اسلامی جمهوریت پوښوي اسلام تر جمهوریت سره تړي صحیح وکنا دا څه دی دا الله غضب په در باندې راشي دا په الله دروغ تړي الله کله جمهوریت نازل کړي دی جمهوریت حقیقت او ماهیت د اسلام سره خلاف دی صحیح وا خجی کله بچ کوم دی نو غضب قران کریم د غضب اسبابو کې وغضب او غضب د الله پوه شو کنه د الله غضب پتا سو باندې نازل دی ولی دا وته ولی وای اتو جادلوننی آیا تاسو جګړه کوئی ما سره فی اسماء ان پاغ نمونو کې سمیتموها چې تاسو کې خو دي دي اغه نمونه پاغوی باندې انتم تاسو اباؤکم مشران تاسو ما نزل الله بها من سلطان نر نازل کړي الله تعالی پاغی باندې کم دلیل فانتظرون انتظار کوي انی معکم من المنتظرین یقینا زستا سره د انتظار کوونکو نیما تاسو د الله د نه بغیر د دلیل نه بغیر تاسو په هغه خپل خدایانو باندې دا نمونه یې خېږي چې د فلانی مرض ذمہوار دی او دا د فلانی حاجت ذمہوار دی نو دا سم سره په دې کې جګړه کوي په تاسو د الله غضب د چې دا کار کوي پوه شو قد وقع علیکم من ربکم رجس و عذاب غضب کلا قران کریم غضب سبب چې کوم دی نو هغه فرار عن الزحف د جنگ د میدان نه تیښته د جنگ د میدان نه تیښته لکه سورته انفال آیت نمبر 16 راو باسي انفال دی پسې رخه نامه چې پارا کړي کدا مو 16 آیت 16 16 ومن يولهم يومئذ دبره او هغه څوک چې شاکه او چې واړی يومئذ چې واړی دي دشمنانو ته کافر وتا يومئذ په دغه ورځ د جنگ کې دبره شاخ پلا خوشوي الا متحرفا لقتال ها دا صورتونه ته دوه باسي مگر هغه سړی چې هغه اړخ تکیدون کوي د پاره د جنگو اسباب د غضب نه یو د جنگ نه تیختل بل د پیغمبر د وعدی نه خلاف کول دی سورته طه 14 سپاره کې آیت نمبر 36 وګورئ د الله د رسول د وعدی نه خلاف کول دام غضب سبب دی ښا سبب د غضب دام دی 86 86 فرجع موسی دغه کنه فرجع موسی نو واپس شو موسی علی السلام الی قومه فقوم قوم خپل تغضبانا په داسې حال کې چې غوسه او قوم ته اقوم لسی عبادت شروع کړو کنه اسفن او غمجنو قال ورته وی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا آیا نو کړی تاسو سره رب وعده خيستا خيستا وعده سره الله نو کړی ولکه دا الله سوا دا وی تورات در در کوم تاسو هغه انتظار نه کول اف طال علیکم العهد آیا وګد شو پتا سو باندې زمانہ د وعده ام ار زمانہ پتا سو باندې ضمانت ډیر تیر شوا ام ارتم یا تاسو اراده وکړه ان یحل علیکم غضب من ربکم چې نازل شي پتا سو باندې غضب د طرفه در رب تاسو نه فاخلفتم موعدی نو تاسو خلاف وکړه زما د وعده زما د وعده خلاف هم د دې لپاره او چې الله غضب در باندې راشي د وعده نبی د وعده خلاف ورته باندې غضب راځي ظالمان تاسو د الله غضب ته دعوت ورکوي نو د اسباب د غضب نه د نبی د وعده نسلی خلاف کول دي دغه رنګي د اسباب د غضب نه کوم د طغیان په رزق ته پر رزق کې څه کول دي د حد نه تجاوز کول د حد نه تجاوز ام په دې صورت طه کې آیت نمبر 81 راوړوي آیت نمبر اوسه پوری تاسو چې اسی راړو کنه ها کلو من طیبات نو دې دغه ته چې کله په دې باندې پاغه صحرا کې دغه را شروع شو کنه هغه من او سلوا په دې باندې اسرائیل باندې الله ورته وی خوري من طیبات ما رزقناکم د پاک هغه نه چې موږ درکړی تاسو ته ولا تطغوا او سم کوي ولا تطغوا او طغیان مکوي سرکشي مکوي سرکشي څه ده یعنی په دې رزق کې زیاتې مکوي د حد نه متېریږي د حد نه تېریدل داو چې دوی ته یو وخت رزق براغه خډېرو بس دا چې کوم خوري او خره نور پرېږده کنه او سٹور کوي یې ما صحیح شو نو دوی بس چل کولو دی بکی خو د ورنګ دا بیا ما خام ما خام ته خلک نور راضی پوه شو کنه او دینه بدا چلو کو دا وخت خرابېدل هغه وخت نه شروع شو فیحل علیکم غضبی نسبشی فیحل علیکم نازل بشی پتا سو باندې غضبی غضب زما کچیر ته په دې رزق کې تجاوز وکړو د خپل حد نه نو زما غضب به در باندې راشي نو طغیان پر رزق اسرافات کول او دا دا دا نن سبا چې کم تکلفات روان دي دا پر د غضب اسباب دي ښا دا سری دا الله د غصې ته دعوت ورکول دي بل چې کوم د ارتداد دی ها ارتداد څوک چې مرتد شي د الله د دین نه نو دام د اسباب د غضب نه دی د اسباب د غضب نه دی لکه سوره النحل سوار لسمه سپاره آیت نمبر 106 وګورئ ادا مکړو من کفر بالله څوک چې کفر وکي په الله باندې او سره شرک وکي بعد ایمانه پس من بعد ایمانه پس د ایمان راوړو د دنا الله منل لري بیا ته انکار وکړو الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان سوال لسم من کفر بالله سوک چې انکار وکړي د الله نه من بعد ایمانه پس ته ایمان راوړل دنا الا من اکره مگر هغه سوک چې پاغه باندې زور کړی شي وقلبه مطمئن بالایمان او زړه د مطمئنی په ایمان باندې نو دغه سړی خو خیر نه دی خو بچ دی ولکن من شرح بالکفر صدرا لیکن د چا چې سینه خلاص شي په زړه کفر باندې سینه په خلاص کړه په کفر باندې کفر مطلب د زړه نه قبول کړو او نفعلیه سشهدی غضب من الله ها فعليهم غضب من الله په دوی باندې غضب د الله دی ولهم عذاب عظیم او دوی لپاره عذاب لوی دی نو ارتداد د ایمان نه پس سړی کافر شي تاسو مرتد ورته څه ته وای مرتد ورته وای نو مرتد باندې د الله غضب دی خبل د الله تعالی په باره کې جګړه کول ښا جګړه کول لکه سورۃ شورا 14 آیات په توحید کې جګړه الکه د الله په صفاتو کې جګړه ته ما سره په دې کې څه جګړه کې شورا 25مه سپاره کې ده ښا 25مه سپاره 14 آیات وګورئ 14 آیات 16 نمبر آیات ښا اعلان کو والذین یحاجون فی الله والذین والذین یحاجون فی الله هغه کسان چې جګړه کوي په توحید د الله تعالی کې په صفات د الله کې من بعد ما استجیب له پس داغه نه چې دا توحید قبول کړي شوی دی نور خلکو منلم دی حجتهم داحدة نو د دوی جګړه چې دا داحدة دا سره دا باطله ده صحیح ده کنه ها انت بو ها آیت نمبر 16 16 16 16 من بعد ما استجیب له حجت حجتهم جګړ ردو چې دا حجت باطل را عند ربهم پنځ درب د دوی باندې وعليهم غضب او په دوی باندې غضب دی ولهم عذاب شدید او دوی لپاره عذاب سخت دی نو د الله په بارک جګړه کوي بل چې کوم دی نو د بعث بعد الموت دوباره ژوندون نه انکار کول او دا غینه نا امیدی ښکارا کول سورت ممتحنه اتوشتمه سپاره آیت نمبر 13 راو باسي د د مرګ نه پس ژوندون چې کوم دی دا غي نه د قیامت نه مطلب ها بعد بعد موت ها سوره ممتحنه آیت نمبر 13 یا ایها الذین آمنو اے مومنانو لا تتولوا دوستی مکوئی قوما دا قوم سرا غضب الله علیہم چې غضب کړه دے الله پاغوی باندې ولی پکړه دی وای قد یئسو من الاخرته یقینا دوی نا امید شوی دی د اخرت نا کما یئس الکفار من اصحاب القبور لکه څنګه چې کافر نا امید شوی دی د خاوندانو د قبرونو نا پوه شو کنه نو هغه دوباره وای نه را پاسی کنه نو دغه نه نو داسې چې غضب الله علیهم په دې وجه په الله غضب کړی دغه رنګ چې کوم دی نو بدګماني کول په الله باندې بدګماني کول په الله باندې سبب د غضب دی ها سوره فتح آیت نمبر 3 وګورئ شپږشتمه سپاره کې راځي خاص فتح صحیح شو آیت نمبر 3 او غضب کړی دی الله په دوی باندې چې په الله بدګماني کړی دی الله په غضب کړی دی ولعنهم شړی دی دوی د رحمت خپلنا وعد لهم تیار کړی دی دوی لره جهنم وساعت مسیرا او بدزای د ګرځېدو لري جهنم نسوشو ولس اسباب قران کریم خوشوی او یو کم لیکلی چرته ولس اسباب قران کریم د سبیان کړی دی دا د غضب اسباب بیان کړی اسباب الغضب قران کریم چې کوم دنه دا بیان کړی نو دا وګورئ تاسو وکتل کنه دا اسباب اوس د غیر المغضوب علیهم فتره تو لګی دا چې ولکا مغضوب علیهم سوق دی کفار دی قاتلان دی مرتدین دی منافقین دی پوښ کنا د تارکین جهاد دی پوښ کنا دغه رنگ د الله او د رسول د لار خلاف خلق ته او دا متجاوزین مسرفین او دا داسې ټول لاواله سپتا شو اوس چې تکل لغه کې نو غیر المغضوب علیهم چې ندی دغه خلق غضب کړی شوی ها دا معنا ښا بیا بیا راته ما ګوره چې معنا هغه نه کوي ګوره هغه معنا خطا ده چې نه لار دا کسانو چې غضب په شوی دی اگر چې ابن کثیر غریب وته په منډه منډه کې یو توجیه کړي دا هغه توجیه خطا ده هغه توجیه باندې مفسرین د سرات کړي ابن کثیر غریب نه اگر چې لوی مفسر امام دی خو لیکن دا خبره ده په تفسیر غریب خراب کړی دی نه جدار کوم نه راو بس نه عربي قاعده شته نه دغه نه نه هغه کا نه د غضب کړي شو فاغوی باندې ولکه په صحابو کې څوک مغضوب نه لې نشته ده په انبیاو کې څوک مغضوب نه لري نشته انبیاو کې له مغضوب نه لري نشته ځکه هغه معصوم دي صحیح شو کنه انعمت علیهم پر ذکرو کنه چې څوک دي انبیا دي او صحابه دي نو انبیاو کې څوک مغضوب علی نشته ځکه هغه معصوم دي او صحابه کې څوک مغضوب علی نشته ځکه هغه محفوظ دي هغه اصرار علی الذنب نه کوي چې څنګه چانه خدای وشي بیا الله ته توبه وباسي صحیح شو نو هغه کې څوک مغضوب علی نشته دي په شیعاګان اور دراغه کرانه غي شیعاګان خوای وای بغیر د پینځو نسدي خمینی وای نو ټول مرتد شوی دي په کافی کې اوس لیکي کنه اوس کافی او دي کتابونه کې او کما کل کار ادا کړی دی چې ټول نمونه پنځه نمونه لیکلي د علي رضی الله عنه نوم ته پکې ورشوي خبر اورته دی کنه خدای پاک ذات خلکو عقل مخوا کوي ښا خوشوي عقل مخوا کوي الکه مرتد خو مغضوب علی هغه مغضوب علی نو الله وی غیر المغضوب علیه صحیح شو کنه نه دی غضب کړي نه دی غضب کړي شوی پاغوی باندې اوس مو د غضب معنی پیژند کنه دا ځکه مونږ وایو چې دا د دې داس تفسیر کوا او هغه یو تفسیر چې په حدیث کې راغلی دا تفسیری مثالی دی تفسیری مثالی ولا الضالین اوس راشه او نه دی دوی گمراه دغه خلکو کې څوک گمرام نشته ښا گمرام نشته خ گمراه سو کو نصارا یو معنی خو ده بل معنی دا ده چې اسباب دو گمراهی تو ګور کنه اسباب د گمراهی راشه اسباب الضلال دام شمار کخه اسباب الضلال قران کې څنګه چې ولس دغه نو دا چې ولس دادی اسباب الضلال په قران کې ولس اسباب راغلي دي وګورئ دا دې د پارم ګورئ چې سبا موږ او تاسو الله پاک د گمراهی نه وساتي هغه کارونه نه کوو چې پاغي باندې اطلاق ته ضال په موږ باندې وشي یو د کفر په بدل کې ایمان غستل لکه سورته بقره آیت نمبر 108 ها د ایمان په بدل کې کفر غستل استغفر الله د ایمان په بدل کې ساغه غستل دي کفر غستل دي آیت نمبر 160 108 ته د سورته بقره کې ها پیدا مکړو ام تريدونا آیا تاسو اراده لرئ ان تسالو رسولکم چې تاسو اعتراضات کوي دلته سوال نه مراد څه دی هغه بی ځای سوالونه اته تاسو اعتراضات کوي په خپل رسول باندې کما سئل موسی لکه سوال کړه شو اعتراضات کړه شو د موسی علی السلام باندې من قبل مخکې زمونږ د پیغمبرنا و من يتبدل الكفر هغه څوک چې بدل کې واخلي کفر بال ایمان هغه څوک چې کفر واخلي بل ایمان په بدله د ایمان کې په بدله د ایمان کې واغستو فقد ضل سوا السبیل نو دې گمراه شو د لارې حق نه نو ضالین څوک دي مرتدین دي ضالین څوک دي کافر دي صحیح شو داخل دا دغه معلومه شو دویم نمبر ترک العمل څه شه دي ترک العمل سورۃ النساء آیت نمبر 44 وګورئ چوالیس چوالیس چار چار علم تر الى الذين فیده علم تر الى الذين آیات نګور یا کسانو ته او تو چې ور کړه شوی دی غوی ته نصیبا من الكتاب یو برخه د کتابنا دا پات مې تکړو کنه چې آتیناهم الكتاب په مقام د مدح کې راځي اوت الكتاب په مقام د ذم کې راځي خو غټو مليانو لا د يهودو او اوتو نصيبا من الكتاب واړه مليان چې لګ عيسى دغه کړه ده کنه خبر ورسې دي علم کړه ده نصيبا من الكتاب یو برخه د کتاب نه یشترون الضلالتا اخلی گمراهی و یریدون ان تضل السبیل او اراده لري چې گمراه شي د لارې حق نه دا سوق دي دا دغه مليان دي د دوی سکار دي دوی په خپل کتاب باندې عمل نه کوي پوښوي په خپل کتاب عمل نه کوي دا په بدل کې روپۍ اخلي نو دا سری ته ضلالت وی کوي نه وته گمراهي وته وی چې دا خلک گمراه دي ولی د الله په کتاب باندې عمل نه کوي صحیح شو دریم نمبر د اسباب د ضلالتنا اعراض د اتباع د رسولنا د رسول الله اتباع پر خودل د رسول الله اتباع سوره النساء آیت نمبر 113 او ګورئ آیت نمبر 113 انبیاء نه سوره النساء دا سوره 113 ولولا فضل الله عليك صحیح شو پیدا مکو ولولا فضل الله عليك کنو فضل د الله پتا باندې او رحمت او رحمت د الله لهمت طائفه منهم نخامخا کوشش کو یو ډلې د دوینا ايو ضلوا چې غواړی تا د حق لارنا وما يضلون او نشي اړول دوی د حق لارنا نه گمراه کیږي نه گمراه کوي الا انفسهم مگر ځانون خپل وما يضرونك من شيء او تا تاسو نقصان نشي در رسوله صحیح شو نو ګورا دا څه شو وما يضلون الا انفسهم دوی چې راستا مخالفت کوي نو نه گمراه کوي مگر ځان نو د رسول الله د لارې مخالفت څه شي دی دا گمراهي ده پنځم نمبر شرک دی پنځم نمبر څه دی شرک دی ښا سورۃ النساء 100 ها څلورم نمبر ښا څلورم نمبر خطا سورۃ النساء یو سل 14 وګورا 116 116 ورپسې دی آیات پسې 116 رسول لګلان دی راځي ان الله لا یغفر الله بخنه نه کوي ان یشرک به د شرک پاغه پوري و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء او بخنه کوي کم د دینه چې کم نو ګناونه دي هغه چاته چې را دی وشي و من یشرک بالله غسو چې شرک کوي الله سره فقد ضل ضلالا بعیدا یقینا دې گمراه شو په گمراهی لري سره د حق نه صحیح شو کنه نو بل ضال څوک ته مشرک صحیح شو بل چې کوم دی نو کفر دی ښه کفر نفس کفر کاغه شرک والا کفر یا انکار والا کفر کفر خو اقسام دی را بشي سوره النساء آیت نمبر 136 وګورئ یو سل شپږ دیرشم یا ایها الذین آمنو اے مومنانو آمنو بالله ایمان راوړی په الله باندې ورسولی پر رسول د الله والکتاب الذی په کتابونو د الله تعالی هغه نزل علی رسولی چې کتاب هغه باندې چې نازل کړی د الله په خپل رسول باندې والکتاب الذی انزل من قبل په کتابونو باندې چې الله نازل کړی دی مخکې دینه و من یکفر بالله سوک چې انکار وکړي د الله نه او ملائکتی د ملائکو دا غنه او کتب دې کتابونو دا غنه ورسولی در رسولانو داغنا والیوم الاخر دا غورز رستنینا فقد ضل ضلالا بعیدا نو یقینا دې گمراه چې په گمراهی لري سره د حق نه کفر سبب د ضلالت کفر سبب د ضلالت تا بل څه شه دې خلق د حق لار نه بندول خلق د حق لار ها او صد الناس عن سبیل الله کوشي په خپل باندې دي سورۃ النساء آیت نمبر 167 ها وسد عن سبيل الله او بنديږي یا بندي خلق دلار د الله وقد ضلوا ضلالا بعيدا یقینا دی گمراه دی په گمراهی لري سره د حق نه فیشو دا وګوره کله چې کوم دی په دین کې غلو کول پوښو کنه د ځان نه پکې زیادت کول صحیح شو کنه د ځان نه پکې څه کول زیادت کول اذان شیخ شیخ کې نو دا شی هم خراب دی سورته مائده راو باسي آیت نمبر 77 دی پسې سورته خاص پګم سي پارا کې ها 77 ها 77 77 پیدا مو یا اهل الكتاب دا کنه یا اهل الكتاب قل یا اهل الكتاب وای ورته وو کتابیانو لا تغلو فی دینکم پوښوي تاسو غلو مکوي یعنی بدعت مکوي زیادت مکوي په دین خپل کې غیر الحق نثابت نه ثابت په وحی سره ته په وحی نه نه ثابت او ته دا کې ګور ارده د حق خپل معنی ښا دانی چې بس یو زده کې بل بیا چلیږي ان شاء الله خپل برته پته لګي ولا تتبعوا اهواء قوم او تاسو تابعداري مو کوی د خواهشاتو دا قوم قد ضلوا چې غي گمراه شوی من قبل مخکې دینا واضلوا کثیره گمراه کړي دي خلق ډیر نور وضلوا په خپل گمراه شوی عن سواء السبيل دلار حقنا صحیح شو دا د لارې حق نه گمراهی سره په سو جره باندې دا په دین کې د زیادت په وجه باندې په دین کې لا تغلو فی دینکم خو شوي که تاسو تابعدا هغه خلق تابعداری کوي نو دا خو په دې لار باندې دی دغه رنګي اتباع الهوا د خواهشاتو تابعداری کول سورۃ انعام آیت نمبر 65 راو باسي سورۃ انعام آیت نمبر 55 په دې پسې سورۃ ښا دا خوایا خوایا زما ذهن نه لاره کوي څنګه راځي بیا اسانه نه نه غوښتو دی هغه دا غره وباسي بیا وګورم بل سبب د غضب چې دی هغه اتباع الکثرت دی آیت نمبر 116 د سورته انعام راو باسو چپن یې نامو انا مرا مخکې اتباع الهوا دا مولی دو و ان تطع اکثر من فی الارض او کچرته ته تابعداریو کی اکثر من د ډیرو اغا فی الارض چې پزمکه کی دی نو یضلوک عن سبیل الله نو گمراه بکتا د لارې د الله نه وابه جړی صحیح وکنا همدا اوس چې د اکثریت تابعداري کې نو سبا کې گمراه کیږي پوه شو کنه مونږ د اکثریت تابعداري نه کوي د حق تابعداري کوي ورته دي کنه او په جمهوریت نظام کې سوي چې د اکثریت تابعداري ده بس رورا اکثریت چې کم طرف ته او اکثریت چې کم قانون غوښتو بس وای دا غي مرزي ده او چې هغه څنګه کاغی خو خو خو نافذ بشي او خو خو نه نو قانون بشي او خو خو نه قانون بنشي خدغه بل د خواهش داتیو د آیات نمبر 56 تاسو راو باسي 56 او شپږ 50 ښا شاته راشي صحیح شو 156 56 صحیح شو قل انی نهیتو ورته وای د منع کړی شوم ان د دې خبرنا اعبد الذین تدعون من دون الله چې عبادت کوم دا خدایانو چې تاسو مدد غواړئ غیر هغه نه غیر غیر د الله نه قل ورته ویلا تبعوا اهواکم زستاسو د خواهش تابعداري نکوم قد ضللت اذا نو زبا گمراه شم په دغه وخت کې وما انا من المهتدين او نه بهم زده شانا د هدایت مندون کنا صحیح دا زبا ما به گمراه کوي که چرته ما دا کارو کې د خواهش تابعداري د خواهشاتو تابعداري سره دا گمراهي دا نظام گمراهانه نظام دی ښا دا ټول په خواهشاتو مبني دی ملګرو خجی دغه رنگي دنیا ته په آخرت باندې ترجیح ورکول سورته ابراهیم راوبا سي آیات نمبر 3 ښا ابراهیم په 14 سمه سپاره کړي الذين يستحب درم درم تين الذين هغه کسان یستحبون الحیات الدنیا چې غورکی ژوند دنیوي علی الاخرتی په آخرت باندې ويسدون عن سبیل الله او بندګی د لارې د الله نه یا بندي خلق د لارې د الله نه ويبغونها عوجا ولټیغی لرکوګواله نو اولئک فی ضلال بعید دا کسان چې دی دا په گمراهی لری کې دی د حق نه عمر دو نو دا د دنیا غوړه کول سبب د ضلالت ته سبب د ضلالت دغه رنګي د الله د رحمت نه نا امیدی د الله د رحمت نه نا امیدی سبب د ضلالت ته دغه راو باسي سورته حجر سورته حجر راو باسي آیت سورته حجر آیت نمبر 56 نو باسي 56 سوار دلته مسی پارا کې ده او خیر بنا ها قال ومن يقنط من رحمت ربه د الله د رحمت نه امید ښا ابراهيم عليه السلام وی او نه امید کیږي د رحمت د الله نه الا الضالون مگر گمراه خلق خیال مده نو ضلالت اسباب کې یو د الله د رحمت نه امیدی ده صحیح شو بل د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات کول او هغه پورې ټوکې کول سورته بنی اسرائیل لو باسی 15 سپارا صحیح شو آیت نمبر دے 48 تا اتصل وختم بني اسرائیل اسرا دواړه وته صحیح شو انظر وګوره کیف ضربوا لك الامثال سرنګ بیانې دا کافران ستا د پار مثالونه ستا په پانه یو قسمه قسم مثالونه رضان نه بیانې نو چلو شو فضلوا نو گمراه شو چې پتا اعتراضات کوي ستا د پار مثالونه بیانې نو فضلوا دوی گمراه شو فلا یستطيعون سبیلا نو طاقت نه لري د حق لارې دا نشي مونته حق نشي مونته سجوا وګوره بل د زړه سخواله د زړه سخواله چې د دام سبب د ضلال دی سبب د سره د ضلال دی سورته زمر راو باسي سورته زمر درويشتما سپاره ده آیت نمبر 22 بائیس بائیس افمن شرح الله صدره آیا هغه څوک چې کلا وکړي الله تعالی سینه دا غل اسلام اسلام تا فهو علی نور من ربه نو هغه پرانا باندې د طرفه در خپلنا هغه رڼا باندې چلیږي کمن لیس کذالک دلته کې دغه مقدر دی ها آیا پشان د هغه چا دی چې هغه داسې نوي فویل للقاسیه قلوبهم من ذکر الله نو تبعید د پاره د هغه للقاسیه قلوبهم د پاره د هغه سخت زړو ها د پاره د هغه خلکو چې سخت دي زړونه تور دي زړونه راغوي من ذکر الله د ذکر د الله نه اولایک فی ضلال مبین دا کسان په گمراهی ښکارا کی دي دا په گمراهی ښکارا کی دي کله چې کوم دی نو اسباب د دغه چې بیانې د ضلال نو د الله د امر نه او د رسول الله د امر نه فرمانی د الله د او د رسول الله د امر نه فرمانی سوره احزاب دویشتمه سپاره راو باسي آیت نمبر 37 ها آیت نمبر 37 او 36 اوور 36 36 نمبر آیات ها پیدا مکلو وما کان للمؤمن او ندی جایز یو مسلمان سړی تا ولا مؤمنه نو مسلمان خجتا اذا قضى الله ورسوله امرا کله چې حکم کې الله او رسول دی یو کار ان یکون لهم الخيره چې د دوی دی پکې بیا اختیار وي من امرهم پس د امر د الله او د رسولنا نکي بیا اختیارات نشته ښا ته ته بیا را پاسي ته بیا د خوخه د پاس کېو ک فعل کې تاسو خیال لکنه بل مونږ در پیش کو ک پاس کېو ک فعل کې استاد پلار پکې اختیار نشته الله وای ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا چې کله الله او رسول یو امر کوي مؤمن او مؤمن سړی دا او مؤمن خدل جایز ندي ان یکون لهم الخيره من امرهم چې د الله او د رسول دا چې ان یکون لهم الخيره چې دوی لپاره د اختیار وي من امرهم د کار د دوی نه د رائے د دوی نه نور پکې د خپل اختیارات چلی دا نشي کولای ولی و من یعص الله ورسوله څوک چې د الله او د رسول نه فرمانی کوي خپل اختیارات بیا هم ځان ته ثابتې فقد ضل ضلالا مبینا نو یقینا د گمراه په گمراهی ښکارا سره په گمراهی ښکارا سره دا اوسنی چې مطلب دا ځان ته کې اختیارات ثابتای او ای چې مطلب دا ده چې که پاس شو قانون بشي او که فعل شو نو بشي نو نه بشي قانون ای تعالی تباکا ته د الله او د رسول د امر نه پس ځان ته اختیارات ثابتې دا ستا په هغه کې اختیارات چرته دي ابن حجر فتح الباری کې وای په منسوسی امورو کې د منسوسی امور په حکم کې دا ویل چې مشوره بوکو او مشوره پکې کول وای دا کفر وی دا سره دا کفر دی چې ته په ها یو هغه ته ترتیب ورکول دي ها چې په کم ترتیب باندې وکړو یو دا دی چې یاره دا قانون کو کوي نه کو په خبر اورته دي دا نافذ کو کوي نه کو په دې کې مشورې کول څه دي دا وی کفر دی خدا خطرناک شی حجی دغه وګوري پیندر لسم شک په قیامت کې په قیامت کې شک کول سورته شورا اتل لسم آیات دام سبب د غضب دی سبب د غضب دی خو شورا 15 مې سپاره کې ده یستعجل بها الذین په تلوار موږ تلوار وای تاسو جلدی وای زر پوښ کنه په تلوار سره غواړي په بیړي سره غواړي هغه کسان قیامت لا یؤمنون بها چې ایمان نه راوړي په دې قیامت قیامت من نه وای زرای ولا رای ولا والذین کسان امنو چې ایمان راوړل دي مشفقون منها یریدون کې د دینه ويعلمون او عقیده لري انها الحق چې دا قیامت حق دی الا خبر شي ان الذين کسان یمارون فی الساعه چې شکونه کوي او جګړه کوي په قیامت کې لفی ضلال بعید دا په گمراهی لري کې دي د حق نه نو دا بل شي شوخه شپاړسم غیر الله نه مدد غوښتلې د غیر الله نه د الله نه بغیر د بل چا نه دعاګانې کول سورته احقاف ها سورته احقاف شپږشتمه سپاره کې ده سورته احقاف ته شپږشتمه سپاره کې پنځم نمبر آیات وګورئ ومن اضل او سوق د ډیر لوی گمراه یعنی نشته دی ممن د هغه چانه يدعو من دون الله چې مدد غواړي غیر د الله نه من د هغه چانه غواړي لا یستجیب له چې هغه د جواب نه ورکي الی یوم القیامت تر ورځې تر قیامت پورې وهم او هغه چې دی عن دعائهم د دعا د دوینا غافلون به خبر دي ومن اضل سوک د ډیر لوی گمراه د دنه بل لوی گمراه نشته ښا نو دا څه شو سبب د ضلالت دغه شو بل سبب د ضلالت ګورا اتخاذ اعداء الله اولیاء د الله دوستان او د الله دشمنان په دوستۍ نیول سوره ممتحنه راو باندې آیت نمبر 1 او اته وشتمه سپاره آیت وشتمه سپاره ها کفر کړی دی بما په هغه قانون باندې په هغه قران باندې جاءکم چراغله تاسو ته من الحق چې هغه حق دی یخرجون الرسول او باس رسول و ایاکم او تاسو ان د دی وجن تؤمنو بالله ربکم چې تاسو په الله باندې چې تاسو رب د ایمان عمر وړي دی ان کنتم خرجتم کچرت تاسو وتلی جهادن د پاره د جهاد فی سبیلی پلار دما کې وابتغاء مرضاتی د پاره د لټولو د رضا د الله نو تسرون الیهم بیا اتسرون الیهم آیا بیا تاسو پټوي پټ پیش کوي دوی ته بل مودت مینا وانا اعلم ذخ پویم بما پاغه سبانه اخفیتم چې تاسو پټوي وما اعلنتم چې تاسو ښکارا کوي ومن يفعله منکم او چا چې دغه کارو کوستا سنا دا دوستی وکړه د دوی سره فقد ضل سوا السبيل نو یقینا دې گمراه شو د لارې برابر نه صحیح شو سور شو ولس ولس اسباب د ضلالت شو نو سمانه شو چې ولس اسباب چې دا غیر المغضوب علیهم په دې صحابو کې څوک غضب کړي شوی نشته دی ولا الضالین او نه پکې څوک گمراه شته دی گمراه پکې نشته دی کافر پکې نشته دی منافق پکې نشته دی صحیح شو کنه بی دین پکې نشته دی مبتدع پکې نشته لري چې ترا پاسې چې دا بدعت عثماني دي خبر ورسې دي کنه دا خدای بندا پس صحابهونو چې کوم عمل ثابت شو خیر القرون نغې کې بدعت چرته پوه شو نو مبتدع پکې نشته لري دا رنګي دا ټول صفات راواله په صحابهو کې دا نشته لري عجیب جماعت نه لکه صحیح شو نو پته ولګي دا روافض دروغ وای دروغ جن دي صحیح شو کنه چې په صحابهو پسې بدره دی وای او دا وای اوس ولضالین او نه او نه دی گمراهان نه دی گمراهان نه لار د گمراهانو بنوای ښا او نه دی گمراهان دا چې انعام ته کړه شوی دی دغه خلق باندې غضب نه کړه شوی او دغه خلق گمراه نه دي صحیح شو دغه خلق گمراه نه دي ښا آمین آمین یا الله زمون دعا قبول کړي دا دعا شو کنه نو دینه پس بیا آمین وای ښا او په امین کې بیا د سورۃ فاتحه نه پس ثابت ته په مونږ کې هم او د مونږ نه بهر هم صحیح شو کنه امام به هم وای مقتدی به هم وای امام مالک قول پکې صرف دا دی چې هغه وای چې امام به نه وای صحیح شو کنه هغه حدیث پیش کړی د ابو هرره رضی الله عنه او حدیث متکلم فيه دی پای کلام شوی دی لہذا وای صحیح شو کنه صحیح حدیث نه ثابت دی چې تاسو اذا امن الامام فامنوا چې کله امام امین وای تاسو امین وای البته جهرن به وای که سرن به وای په تاو به په تیزه به وای که په پټه به وای نو دواړه مذهبونه پکې شته دي دواړو دلایل دي امام شافعی زمونږ امام دی او امام ابو حنیفه رحم الله زمونږ امام دی اختلاف شاه ولی الله سے وای د اولا او د غیر اولا د اولا او د غیر اولا دی اوس ته خلکو لانجه سره جوړ کړه د فرض او د حرام لانجه ته جوړ کړي شاه ولی الله سے دې پسې وای وای سوک چې اولویت فی الدین په دین کې یو شی اولاد یو غیر اولاد دا درجه د وجوب او د لزوم تورسي نو فعلم بانه مبتدع نو پوښه چې دا غټ بدعت دی دا د ځان نه چې کوم دنه دا شی دمر درجه تورسو دا مکوي نو امین دی پسې الله زموږ دعا قبول کړي ها سورته فاتحه شوا دا ختم شوا اوس برته یو ځل ترجمه وکم چې صرف ترجمه خو ته یاد شي کنه ها فیشوا بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله تعالی چې عام مهربان دی او خاص مهربان دی شروع کوم په قران کې ویلو کې الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دی رب العالمین چې پالون کې د ټول مخلوق دی الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم چې خاص مهربان دی مالک یوم الدین اختیارمند دوره د جزا دی ولا الضالین او ندی هغه گمراه صحیح شو معنا مو ذکر کنه دای د پښتو معنا شوخه او پښتو معنی دا شو سورته فاتحه ختمه شو سو خبره پکې وشوي ادا سند چې کنه مطلب دا چې دا مونږه بس ټوله تفصیلی علی رضی الله تعالی عنہ ته حضرت حسن او حضرت حسین راغلي وی چې مونږ ته فاتحه تفصیل لیکا ورته وی کچرته زه او غواړم چې تاسو ته د فاتحه تفسیر لیکم لا اوقرت منه 70 بعیرا نو زه به د اغه د لیکلو د کتابت سره لیکل چې کوم شي د اغه د جلدونو نه به زه او یا او خان ډکم ثو خان او یا خان نو پته نه چې سپاتی دي خو چې په دولس کال کې عمر رضی الله تعالی عنہ سورته بقره ویلې ده نو چې کنه عربي خپل جبا ورتلم ور نبی اسلام موجودو خو پته نشته چې کم کم علوم پکې ویل الله اکبر صحیح شو بیا دا غینه پس څلورم نمبر نو پکې حل المشکل چې کوم ځای پکې مشکلو هغه ملته حل کړو کنه صحیح شو او زمونږ د فهم مطابق او پنځم نمبر اوس دی امتیازات د صورت څه شي دي میزات الصورت امتیازات الصورت ها ته تو تسنم ورکه په دې صورت کې دا څه امتیازات دي چې هغه په بل صورت کې نشته دی وای دې صورت دا صورت خو په امتیازات شروع یې کنه یعنی کمی مسلې دي پکې ختمیږي نه د دنیا ډیر دی پکې او د دې صورت تفسیر کې تاسو ګورئ نو بدایع الفوائد ابن قیم ځان لواخله خبر ورته دی نو زبردست د سورته فاتحه تفسیر کړی دی خو بالکل چې کوم دنو حیر العقول عقلونه حیرانې ښه عجیب عجیب حکمتونه او دغه پکې بیان کړی اوس په دې صورت کې امتیازات کم کم دي وای په دې صورت کې ډېر امتیازات دي ډېر امتیازات دي یو دا غي امتیازات نه داله چې ګوره په دې صورت کې د الله پنځه نمونه راغلي دي څو نمونه الله رب رحمان رحیم مالک پنځه نمونه دي دغه شانتی په دې صورت کې د الله تعالی پینزو دغه مشته دی صفات پینزو د مستنبت نمونه د دې د دې بعض سيزونو نمونه را اوځي ښا چې الحمدلله تاوی چې صفاتونه خاص الله لره دي نو پته ولګی چې الله محمود پنځه ته دا معلوم شي پنځه ته عبادتونه معلوم شي څنګه یو د عبادتنا تسمیه ده څه ده تسمیه بسم الله دا عبادت ده ها څنګه یو د عبادتنا تحمید ده قال الحمدلله یو د عبادتنا څه ده یو د عبادتنا عبادت بمعنى المعروف اياك نعبد صحيح فكنا عباده ها ها دغه دغه نسک ورته وای کنه نسک و ایاک نستعين بل عبادت معلوم شو دعا څه دی دعا خیال مو کنه ذات نه معلوم شو دغه رنگ چې کوم دی نو په صورت کې دا هم معلومه شو چې په مختلفو فرقو باندې رد راغی په مختلفو فرقو سره راغی رد راغی الحمدلله صفاتونه د خدای خاص الله لره دي رد په جهمیه او معطله او باندې د الله صفات نه مني د الله صفات نه سکی انکار کوي په هغه فرقه باندې رد راغی ایاک نعبدو ټول مشرکان باندې رد راغی چې د الله سره په عبادت کې بل څوک شریک کوي مونږ وی چې نه خاص تعالی عبادت کو صحیح شو و ایاک نستعين خاص تانا عبادت غواړو نو رد راغه پچا باندې مشرکین په دعا ها خاص تانا مدد غواړو ما سو ان الله خاص تانا مدد غواړو رد شرک فی العبادت اغه مشرکین بل فی العباده فی الدعاء چې دعا کې الله سره خلق شریکول پاغوی باندې رد راغې دغه رنگ چې کوم دی نو په ورسره په دغه باندې په معتزله باندې رد راغې پس سره و ایاک نستعين یلکه دا کارونه مونږ خپل نشو کولای ته وا چې دا خپل خالق ته خپل پیدا کړی نه نه نه دا خو مونږ د الله نه مدد غواړو نو ایاک نعبدو کې په جبر یو رد راغې چې هغه وی چې هر سال الله کوي نه نه عبادت مونږه کوو خو څه کنه الله پاک مونږ له توفیق راکړي هغه باندې رد راغې په پینځو پر کو باندې کو پکې خو واضح سره راغې رد راغې ها شرک دعا او شرک دعا په مشرکین په دعا باندې صحیح شو دغه شانتي ورسره وګورئ الحمدلله پنځه فرقې خلق پکې بیانېږي ښا خدي او بد او پنځه فرقې خلق دي الحمدلله نه معلوم شو چې یو ډله د خلق حامدین او حمادین دي حامدین او حمادین خلق دي الله حمدونه بیانې ایاک نعبد یو ډله عابدین دي و ایاک نستعين یو ډله چې دی هغه سری هغه دعا کوونکې د الله نه دي داعیان دي الله نه سوال کوي ښا صحیح شو خو توحید خوشته د خمو دلل په دلایل سره په دې صورت کې چې کوم دی نو توحید اعتقادی دی الحمدلله په دې صورت کې توحید عملی دی ایاک نعبد دا توحید عملی توحید دی عبادت کې کنه صحیح شو دغه رنګي په دې صورت کې چې کوم دی نو ورسره قیامت هم شته ولی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین کی اشاره ده چې دا الله غضبونه به د الله ها غضبونه پر راځي په کوم ورځ راځي په قیامت کې راځي پکا حاجی او مالک یوم الدین کې قیامت طرف ته اشاره ده غیر المغضوب علیهم کې بیا تخویف ته ته تخویف ته دمکی ده کنه چې غضب بدر باندې الله نازل شي صراط الذين انعمت عليهم کې بشارت ده زیرم درکو صحیح شو نو دا پکې موجود دي ښا رسالت پکې مشته ده ولې د توحید د مسلې بیان بغیر د رسول نکیږي نکیږي ضلالت والا نه غواړم پنا غواړم نو دا غي د برا عقیدم پکې څه شو د برا عقیدم پکې رااله نو چې پکې ون خلک نه او شورو پکې وکي نو د دنیا خبره توحید فی الحاکم عبادت خوراغه کنه توحید فی الحاکمیت هم پکې راغی ولی د قانون جوړون کې د قانون را لګون کې د پاره سلور شرایط دي سو شرایط دي سلور شرایط دي یو علم کامل دی علم محیط صحیح شو الحمدلله کې تاوی صفاتونه د خدای خاص الله دی یو قدرت کامله دی الحمدلله کې تاو نوی صحیح شو نو دا رب العالمین الرحمن الرحیم دا سونه علم محیط او قدرت کامله غاله قدرت کامله علم محیط چې راغی ورسره دریم څه شی دی دریم شی د قانون جوړولو سره هغه دا دی چې رحمت کامله څه شی دی رحمت کامله ولکه چې په کامل رحمت وي پکې خاص سو قانون جوړي یا قانون ورکي نو الرحمن الرحیم کې رحمت کامله راغې ور سره دا دی او چې لا جانبیت په پکې داسې بنی چې په یو طرف ودرېږي یو طرف ته بنو درېږي دا ستړی بنی چې یو جانب ته مایل کیږي نو چې رب العالمین تا وی چې د ټول عالم پالون کې دی نو لا جانب ازار ته خبر اورته دی کنه نو دا د توحید فی الحاکمیت هم په دې صورت کې ثابت شو ردم راغه پچا باندې په مشرکین فی الحکم باندې مشرکین فی الحکم باندې رد راغه په ایا کنا عبدو کې پراغه بعض انسانان انعمت علیهم دی بعض انسانان مغضوب علیهم دی بعض انسانان ضالین دی وی ټول سره به دوستی ساتي مونږ وی نه ساتو پوه مونږ د انسان دوستۍ نه مونږ د مسلمان دوستۍ قائل یو انعمت علیهم پلا رزم داغه سره دوستی کوم خود مغضوب علیهم پلا نظم او د ضالین پلا نظم او داوی سره دوستی نکوم دشمنی و سره کوم خو لیکن دا جميع العلم في القرآن لكن تقاصر عنه افهام الرجال ټول علم په قرآن کې شته لیکن د سړو فهم سره کمزور دي کار نه کوي زمونږ دغه فهم نه چې مونږ ته دار او اصل نور پکې زمونږ گزار دغه شان دغه خدا سورۃ الصلات ته ګوره خمل ګرو مونږ کې وای دغه شان توجه ورته کوي ښا توجه ورته کوي حدیث کرا دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي حدیث قدسی دی قسمت الصلاه بیني و بین عبدي ما تقسیم کړه دے ها منذ پمیان زما او پمیان د بنده خپل کې نو څنګه تقسیم کړه دے فاذا قال العبد کله چې بنده وای الحمدلله رب العالمین صحیح شو چې کله بنده دا وای نو الله وای حمدنی عبدي زما بنده زما حمدو بیان کو زما تاریخ بیان کو فرشتو ته وای ها وګورئ زما بنده ته ته کم از کم په مونږ کې دا سوچ راولي چې الحمدلله رب العالمین دا سوچ ته سر راشي چې اوس په الله دا خبر ورته کنه الله دا سی وای حمدنی عبدی الله طرف دا ویل کی الرحمن الرحیم واذا قال الرحمن الرحیم چې کله وای بنده چې الرحمن الرحیم نو الله وای اثنا علی عبدی زما دې بنده زما ثنا ویلا ما باندې ثنا ویلا نو یقول الله تعالی الله وی هاذا بیني و بین عبدی نصفین دا آیات چې زما زما او زما د بنده ترمن د سره نیم دی پوه شو کنه ولی عبدی ما سال او بنده لره هغه دي چې د سغواړي څنګه ایاک نعبدو معبود الله دې بس د عبادت مونږ الله لره کو و ایاک نستعين مدد خدان د پاره غواړو دعا خدان د پاره غواړو دا زمونږ یې سره دا زمونږ برخه ده اولی دا مونږ چې د سر نه پورته کیږي چې لره د دې سر د ویختو نه جدا شي په یو تور کپڑا کې اون غختل شي واپس په د باندې راوښته شي دا مونږ ورته وای وای ضيعك الله كما ضيعتني الله دې داسې ضایع کله کده چې ضایع کړم خوش دا هغه مونږ ته دا مونږ بیخي سره برنه دویم قسم مونږ د چا دی وای دویم قسم مونږ هغه وای د محاسب دی د ساره د محاسب دی دا مونږ هغه له ساره راغ اول نه توجه برابر وا خپ سور کې نیت وتاړلو الله اکبر الله وی زما او زما د بنده ترمنځ پردی لري کوي صحیح شو پردی لري شي نا صافی د توجه لاړه چته پټی تا بازار تا الله وی بس پردی راو ورده وی صحیح شو دا موږ چې دی او کی د دین پس دا مونږ لاړ شي صحیفه دا مونږ چې لاړ شي برا نو الله تعالی ته مخ ته نو دریږي الله وي بس زوي سي په دفتر کې د داخل کوي او د سره په دې مونږ باندې حساب کیږي خو حدیث کې راځي منحوس با فقد هلاک سوچا سره چې حساب وکړي شنو دا سره هلاک او تباہ دي خیال مو دې کنه دا مونږ خوند نشته دریم نمبر مونږ د چا دی دریم نمبر مونږ چې کوم دی هغه د مصاب دی مونږ د چا دی د مصاب دی هغه سړی دی چې په مونږ ورته ثواب ملاویږي او دې ته صلات المجاهد وای صلات المجاهد صلات المجاهد څنګه راغ دې نیت او تعالی الحمدلله رب العالمین توجه الله تعالی شیطان راغ او یا پټی کې چرنه کار پاتې او دې توجه بیا راواړی هغه بیا واړی جنگ روان دی په مونږ کې jihad روان دی پوه شو کنه هغه یو خوراکا کې دی بیا ځان راکاږي په دې مونږ بر ته ثواب ملاوي په دې مونږ ته څه ملاويږي ثواب ورته ملاوي ښا پنځم نمبر صلات څه دی سلورم نمبر سلورم نمبر صلات د صلات المکفر عنه صحیح شو کنه هغه مونږ دې چې هغه ستانه کفاره کیږي حدیث کې راځي د یو منځ نه واخلې تر بل منځ وخت پورې چې سړی کوم ګناونه کړی دا ګناونه په دې بل منځ باندې معاف کیږي یو جمعې نه تر بلې جمعې پورې دا ګناونه سکی دا معاف کیږي وای دا کم منځ دی وای دا هغه موز د چې د راغه او نیت یو تاړو ارک دغه ته ارکان ته توجه کوي صحیح شو کنه هغه معنی د آیاتونو ته توجه کوي نو دا صلات مکفرانو دي قدیمون باندې د ګناونه کفاره کیږي پنځم نمبر صلات هغه صلات ته کنه چې هغه ته ویل کېږي صلات قرۃ العین هغه د سترګو یخیدو والا مونږ نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي جعل قرۃ عینی فی الصلات ما د سترګو یخواله پس کې ده په مونږ کې ده هغه وی هغه مونږ ده چې د راغه اونیت یو تړو زړی را واغستو یو طرف ته کې خو د الله طرف ته شیطان پلارم پکې کار نشي لرلې الله په داسې مونږ کړه زمونږ جوړ کی شیطان پکې څه تصرف نه شي کولای دا مونږ د کامل درجه مونږ دی او دا مونږ هغه مونږ چې په د دې مونږ کوونکو خلکو ته په مونږ باندې خوشحالي ملاويږي مونږ ته څه ملاويږي خوشحالي ملاويږي نبی صلی الله علیه وسلم حضرت بلال ته وی خوش وی وی یا بلال ارحنا بالصلاه اے بلال مونږ ته په مونږ باندې خوشحالي راکا مونږ ته په مونږ باندې راحت راکا مونږ راتو کچې راحت راته ملاوي اوس د خپل خپل منځونه راواخلو او په دغه باندې دی وتلو چې څنګه برابر دی الله دې خیر کی خو صورت ختم شو امتیازات د صورت ختم شو په صورت کې ټول مضامین طرف ته اشاره شته ها توحید کا کشتر الحمدللہ اس بات کا رسالت کا کشتر صراط الذین انعمت علیہم اشارتا دغرنګ پکې چې کوم دی اثبات صداقت د کتاب طرف ته کوم اشاره ده ځکه کتاب په دغه مسلې باندې سره ناطق دی ٹھیک شو کنه بل ورسره چې کوم دین قیامت طرف ته اشاره شته قیامت ته کوم شته ځکه چې دغه مالک یوم الدین دغه رنگ په دې صورت کې کوم دی جهاد مشتد په شکل د ولا او د برا کې صحیح شو ان انت علیهم صراط الذین انت علیهم غیر المغضوب علیهم او سره جهاد دی نو دې سره بیا چې کوم دی انفاقات ورسره هغه سره سکیږي هغه سره راضی او په دې طرز باندې چې کوم دنه ډار صورت هغه هر قسمه آداب دی هغه علماء نور نقطې راو باسي آداب د سفر دی پکې او دادی پکې دادی پکې هغه بیا ډیر وخت ورګي موږ سره دور وخت پکې دي شي نه کنه نو دادی وجنه سورته فاتحه ختم شو په امتیازات سره حاصل د سورت سره وت لا اله الا الله محمد رسول الله مخ کی سورت او سورته بقره ده وقفه